نه به خوب نه به آرام کړي يرغلګر نه به خوب نه به آرام کړي يرغلګر نه به سوړ شي د زموږ د حق سنگر باطل با اخري سر باطل با اخري سر ګرانو قدرمنو خوږو اوریدونکو دا پیتا په اواز د مجاهد ورور عبدالحکیم سجاد چې بدرګه ور سره کړی دا ګران قدرمن ورور هر یو علی محمد ذاکر معراج الدین راجی او محمد امین حیدری دا پروګرام نوم ده تړمي اوخي دا به تاسو ته په دې پته تر لاسه کیږي سنهري تقاریر سنټر دکان نمبر 10 کویټا شاپینګ سنټر لیاقت بازار کویټا مسؤول قاری عبدالرحمن منیر